وبئس المصير له ابو هريره رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او فرمایل له اوو هلاکونکو ګناهونو څخه ځانونه وساتئ چا وویل یا رسول الله هغه ګناهونه کوم کوم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل له الله سره شریک نیول سحر د هغه چا وژل چې الله تعالی د هغه وژل حرام کړي وي مګر په حق سره، د یتیم مال خوړل، سود خوړل، د جنګ په ورځ له جنګ څخه تیښته کول او په هغو مؤمنو ښځو باندې تهمت لګول چې هغوی ناخبره او پاک لمنې وي. د صراط غږ راډیو درنو او قدرمن اورېدونکو نن د سې شنبې ورځ د یو زر څلور سوه اته دېرشم هجري قمري کال د جمادي الاولی د میاشتې درېیمه چې د دوه زره اوولسم میلادي کال د جنوري له یو دېرشمې نېټې سره سمون خوري تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سرټکو ته راګرځوو ویاند اسدالله مبارز بسم الله الرحمن الرحیم د هلمند ولایت د سنګین ولسوالي مرکز کې پنځه ویشت پوستې او مراکز فتح شوي جګړه لا هم روانه ده د ننګرهار ولایت خوږیاڼو کې چاودنې څلورو اربکیانو ته مرګ ژوبله واړوله او دکونړ ولایت سرکاڼو کې وحشه عسکرو یو ماشوم شهید او یوه میرمن او یو ماشوم یې ژوبل کړل. او ورپسې د نورو مجاهدینو له لوري د ګازو د سیمې قرارګاه، د حاجي لعل جان د سیمې قرارګاه، د موټر سایکلانو د مارکیټ قرارګاه او د سره تعمیر پر قرارګاه تکتیکي ستر ستر انفجارات ترسره شول چې د نوموړو مرکزونو ودانۍ په بشپړ ډول له خاورو سره خاورې شولې او جګړه په داسې حال کې چې د دښمن الوتکې په فضا کې ګرځېدلې او بې هدفه ډزې یې کولې د بازار پرتو پوستو ته وغځېدل. چې تر دا مهاله شل لویې او وړې پوستې، پنځه لوی مراکز په بشپړ ډول فتح شوي او جګړه د ولسوالي پر ودانۍ او پي ار ټي باندې پیل شوه چې لا هم ادامه لري. د لومړنیو معلوماتو په اساس په روانه جګړه کې د دښمن تر سل تنه پورې مزدور عسکر مړه او ژوبل شول، ډیری وسلې او مهمات یې غنیمت شول. دا راز د یاد ولایت له مارجې ولسوالۍ نه مو خبر تر لاسه کړ چې پرون ماسپښین یوه بجه د یادې ولسوالۍ د امنیه قومنداني مخې ته درې تنه ګوډاګي عسکر یو په بل پسې د دراسکوف په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای قتل شول. همدا راز بېګا شپه د یادې ولسوالۍ مرکز ته څېرمه د کمین په ترڅ کې د ګوډاګیو عسکرو په پلې ګزمه وسله وال برید تر سره شو. د برید په پایله کې درې تنه ګوډاګي عسکر ځای پر ځای قتل او پاتې نور یې په تېښته بریالي شول. د فراه ولایت له بالابلوک ولسوالۍ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې تېره مازدیګر د یادې ولسوالۍ اړوند فراه مرکز ته پر غځېدلي سړک د ګنج اباد سیمې ته څېرمه د ګوډاګیانو له لوري جوړ شوي نوي مرکز او د شیوان په غټې قرارګاه د هوانونو په مټ بریدونه ترسره شول. د هوان لس مرمۍ په مرکزونو کې دننه په نښه شوي هدفونو لګېدلې چې له امله یې ګوډاګیانو ته دروند زیان اوښتی. تېره ورځ ماسپښین درې بجې د ننګرهار ولایت د غنیخیل ولسوالي په مرکزي ودانۍ د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي، په دغه برید کې یو عسکر ووژل شو. دغه راز دښمن ته دروند مالي زیان هم واوښت، خو دقیق شمېر یې نه دی معلوم شوی. د راج د رارسېدلو خبرونو له مخې تېره ورځ مازیګر شاوخوا څلور بجې د ننګرهار ولایت د خوګیاڼو ولسوالي اړوند د وزیرو په دوه لارې سیمه کې پوستې ته نږدې په شریرو اربکیانو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي مین په مټ تکتیکي چاودنه ترسره کړه. د معلوماتو له مخې په چاودنه کې یو تن شریر اربکی ووژل شو، درې نور ټپیان شول. تېره ورځ مازیګر پنځه بجې د غزني ولایت د شلګر ولسوالي اړوند د عاشقوالو سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د مجاهدینو له لوري برید وشو. د معلوماتو له مخې، په دغه برید کې یو تن پولیس ووژل شو. دا راز د یاد ولایت له شلګر ولسوالۍ نه په یو بل خبر کې ویل شوي، چې د یادې ولسوالي اړوند د بیلن د کلي اوسېدونکی یو تن مهم اربکی خدایداد د غلام حیدر زوی د اسلام او هېواد له دښمني څخه لاس په سر او مجاهدینو ته تسلیم شو. خبر زیاتوي، نوموړی پرون د حقایقو په درک کولو سره د مزدور ادارې له ناولي صف څخه رابیل او له یو میل کلاشنکوف او چانټې سره د اسلامي امارت له مجاهدینو سره یو ځای شو. ده همدا رنګه ژمنه وکړه چې نور به له ګوډاګۍ ادارې سره هیڅ راز اړیکه نه پالي او د ژوند تر پایه به د اسلامي امارت د مجاهدینو ملاتړ کوي. مجاهدینو هم د ارام ژوند کولو ډاډ ورکړ. پرون غرمه دولس بجې د کونړ ولایت د مروري ولسوالي اړوند د انځر روډب سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. خبر وايي، په دغه برید کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو د شمېر په اړه تر دې دمه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. پرون غرمه یوولس بجې د خوست ولایت د قلندر ولسوالي اړوند دوه مانده سیمه کې په ګوډاګیو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د خکشي ماین په مټ چاودنه ترسره کړه. چاودنه داسې مهال ترسره شوه چې یاد عسکر له سیمې نه د تېرېدو په حال کې وو. خبر وايي، په دغه چاودنه کې دوه تنه عسکر له مینځه ولاړل. دا راز تېره ورځ ماسپښین دوې بجې د یاد ولایت د قلندر ولسوالي اړوند د سار په نوم پوسته د مجاهدینو له لوري د سپکو او درنو وسلو په وسیله تر برید لاندې راغله. د معلوماتو له مخې، د جګړې په مهال دښمن ته تلفات واوښتل، خو کره شمېر یې لا نه دی معلوم شوی. د پکتیکا ولایت په زرمت ولسوالي کې د مزدورو عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو د ښخ شوي ماین په وسیله چاودنه ترسره کړه. چاودنه پرون ماسپښین دوې بجې د یادې ولسوالي اړوند د نیکنام کلا سیمه کې رامنځته شوه. خبر زیاتوي، په چاودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ شو. دغه راز یو تن عسکر ووژل شو او دوه نور ژوبل شول. پرون غرمه شاوخوا لس بجې د لوګر ولایت د مرکز اړوند د پات خواب سیمه کې د ګوډاګیو عسکرو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ. خبر وايي، په دغه برید کې یو تن مزدور عسکر ژور ټپي شو. تېره ورځ ماسپښین شاوخوا دوې بجې د کونړ ولایت د سرکاڼو ولسوالي اړوند د ددې په کلي د ګوډاګۍ ادارې وحشي عسکرو د هاوان په مټ وحشانه برید ترسره کړ. خبر وايي، د هاوان یوه مرمۍ د ښایسته ګل په نوم د یوه تن کلیوال په کور ولګېده چې له امله یې د نوموړي مېرمن مرګونې ټپي شوه. په خبر کې ویل شوي، څه موده وړاندې هم د نوموړي په کور کې په ورته ډول د وحشي دښمن له لوري د هاوان برید شوی و چې یو ماشوم زوی یې شهید او بل یې ټپي شوی و. همدا شان ملي یووالي او د هیواد ځمکنۍ بشپړتیا ته ژمنتیا لري غواړي په هیواد کې د نژادي قومي او سمتي تعصب پرته اسلامي ټولنه رامنځته کړي د همدې مقصد لپاره له تیرې یوې نیمې لسیزې راهیسې هلې ځلې کوي د واک په عدم انحصار باور لري د خلکو هوساینه او د هیواد پرمختګ یې د اقتصادي اهدافو په سر کې قرار لري د همدې لپاره یې د ملي پروژو حمایت او د ملکي تلفاتو مخنیوی د تګلارې یوه برخه ده. په دې هکله یې په نظامي کمېسیون کې واکمنه اداره جوړه کړې چې د هېواد په اوسني جګړه ییز حالت کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره شپه او ورځ کار کوي. اسلامي امارت د علم او د علم د پراختیا پلوی ځواک دی. د جهل او خرافاتو سره مخالفت لري د اسلامي امارت لپاره د وقار او عزت معیار تقوا ده او د کار او منصب معیار اهلیت دی لکه څنګه چې د اسلامي اصولو غوښتنه ده په خارجي برخه کې د لا ضرر او لا ضرار په تګلاره عمل کوي نه غواړي چاته تاوان ورسوي او نه چاته اجازه ورکوي چې زموږ ګران هیواد او اسلامي امارت زیانمن کړي همدا شان نور هم نه پرېږدي چې د افغانستان خاور د چا د ضرر لپاره استعمال کړي دا زموږ ادعا نه بلکې تګلاره ده د هیواد اسلامي او ملي ګټو ساتل یې د جهادي او سیاسي هلو ځلو لپاره لارښود څراغ دی تل هڅه کوي د همدې معیار په پام کې نیولو سره د گاونډیو هیوادونو او د نړۍ له نورو هیوادونو سره سیاسي اړیکې ولري له هر چا سره د دوه اړخیز احترام په بنیاد اړیکې ساتو چې زموږ مشروع اهدافو ته او اسلامي امارت ته د هیواد د سیاسي او نظامی ځواک په توګه درناوی کوي او زموږ د ملي او اسلامي اهدافو په اساس را سره تعامل کوي د اسلامي امارت ټول اعضا د پورتنیو اسلامي او ملي اهدافو لپاره هلې ځلې کوي قربانۍ ورکوي او لاسته راوړنې پنځوي همدا وجه ده چې د دښمن د شومو دسیسو او منفي تبلیغاتو سره سره په ټولو برخو کې یو موټی او یو قوت پر مخ روان دی او ان شاء الله داسې به روان وي غواړي ورور ولي مینا څخ کولای پرمان دی زار چې تر حمزه شو دا هغه قدرمنو اوریدونکو زموږ خبرونه هم دومره و تر بلې هغې مو په لوی الله سپارو ورځ مو نیکمرغه